خامخا د اوچتې مذهبي والا حکمت والا د اوچتې مذهبي والا دی د حکمت والا دی دا کتاب د اوچتې مذهبي والا و د دوی د بوډۍ باز جوړ کړ د بادشاه نه باز ځوان ته ولاړ په هوا کې چې څنګه لاړ نو د بوډۍ کره پریوته ابو دې نیو او ډیره په خپاشوا هغه وی تاسو د کوم ظالمانو سره وي څومره ګرن کې چې نه ځای دا کومي روان ستو پاتې ولکو و صابونی ولنګو بیا چې ولنګو اوچو نو بیا وی د څومره عاجزې تاسو څومره زیاتې شوې دي کار د چا په کوته نه ورغلې دا نو کان دې څومره غټ شوې دي د دې نه وتانګي بنجی روان ستو هغه نو کان کې کار کړو بیا یا کړ شو نو بیا وی دا ته وسونه څنګه دی مخو کې نه مخو کې راکا کوا او کا کوا انشي راوال ته مخو کې دې کړلا ټولې کاندام ته واچا انعام مقرر کړ بچا اونیو او مال راو نو ته په کوم انعام ورکړم هغه بعد بډای کرامو باندې شو هغه چې بادشاہ نه کړه دیو او باچا ولید نو باچا ورتوی زه په باز غواړم دا خو د کار نه وته دی او دا کار نشي کولای مګوګه دې کار دا نو کار دې کړ دی دا څه کار دی قران هم ویل بډای باز کړ کګاری باندې لوډ سپیکر تړلې اول به یو صورت وای یا به یو رکوع وای او بیا وای چندرا کې دویم وخا چندرا کې مدرسه جوړي او کلی په کلی وګرځي او دا چندي بغواري چا به خاص میدان کې کې خود او چا په بل ځای کې کې خود دا اوچت کتابو اوچت مذهبي والو لا علي حکیم خامخا اوچت مذهبي والا لوی حکمت والا د حکمت والا کتابو او دې سره سره موږ د قران نوم نه قرات مستقیم دې ته صراط مستقیم وي لکه سورۃ انعام آیت نمبر 153 سورۃ انعام آیت نمبر 153 اتم سپارہ وضع السؤال بكم وكيف بأنه باب يجر ذوي البصيرة إلى ما دا دې غل الله د دې نه علاوه نور ټول ګناهي لري دي هغه ته پوښتنه پیدا چې څه په کوم کې سره ځکه دا یو باز دې چې پدې کې دا کولاویږي د بصیرت والا دلیل دا دا دا به چې مدا او دا پرېدا فتبعوه تابع شي د دې لارې ولا تتبعوا السبل مزه په ګڼو لارو پسې فتفرق بكم عن سبيله تسنت به کتاب لرا د لارې د الله نه د قران نوم دی صراط مستقیم دا رنګه قران نوم دی قیمه قران ته قیم وي لکه سورته کهف په لسمه سپاره 8 نمبر 2 قیما مضبوط کتاب دې دې لپاره چې یری دا عذاب څخه ملت مو دا الله تر طرفا مضبوط کتاب دې په خپل متعاب باندې دلیل څه پیش کړي او په دلیل به پیش کړي زمان استاد سمایي شیخ قرآن رحمت الله علیه باطل د جنټه درس کړو یو طالب د افغانستان او دغه د غنوالو هغه یو ځل د شیخ القرآن رحمت الله علینا تاسو موږ هغه په دې مسله کوي باندې شیخ شیخ رویا د شیخ رحمت الله علینا وی تاسو کو چې د خپل کتاب مذکر کتاب نه وي وی شیخ رحمت الله علیه ورته ویلي چې مذکر کتاب نه وي نو تاسو د قرآن نجات نه ولري ځکه هغه زمانه د چکیانو وا الوی ویزل کې به پېښې کبرګي ورسره وو او دا په روز به مزولې او دا ټول به وان په جماعتونو کې به کډاګانې کولې دي له ملایک راځي مضبوط کتاب دې دغینه سره جوړي هاي هماله یو کا باسن شدیدا مضبوط کتاب دې دې لپاره چې ویل دا ځاب څخه ملت هو دا الله طرفان د قران نوم دی بیان قران د بیان وی دا بیان نه واخلا بیان وایا قران د دې نوم دی بیان دا نوم ځان سره یاد کړئ لکه سورۃ آل عمران دریمه سی پارا سلورما آس نمبر ایک سو اٹھتیس خلق تا چې بیان کې نو قران دا واخلا بل کتاب په دې سره ګرځي هاذا بیان للناس دا بیان به خلق تا و هدى و موعظه للمتقین او هدایت دی او قرآن دی لپاره د متقینانو متقی د دې ځان ته متقی وي تلې ټوکړې وي او د شوګې لري موټر وې جوړ کړی دا نو متقین قرآن پر روانه کنا ما ویدا تل متقین باندې د پاره د متقینانو متقی چا تر روانه دي چې بیان کیږي هاذا بیان للناس دا قرآن بیان دې د خلکو د پاره د قرآن نوم عجب عجب ورته وي لکه سورت جن یو کان دیرشم سپارا اولنی آیات دا قرآن نوم دی عجب دې ته عجب وایي ټول دنیا یو خوا او قرآن بل خوا دی بیریان د نبی علیہ السلام دراتو سره هغه باندې باندې څخه اسمان ته وو قتل الله به چې کوم حکم مقرر کړو زموږ والا د پاره چې سبا باران کی سبا وسیلې وي طوفان وي پیریان بواریدل هغه باران او سرویجان ته وکړي سرویجان په خبر مشهور کا چې سبا باران کولاي دي هغه وشو چې نبی عليه السلام کله راغی پیریان بند شو اسمان ته نشو پاتې او قران شروع شو پیریان بند شو مراجعه شو پیریان خپل مشر ته خبر ورته کوي چې دا څه چل شوی چې اسمان باندې نشو پاتې مشر ورته ویلي عشر الولا امران بهم رشدان یا د شر اراده شي نه د قوم باندې یا الله هدایت را لګره دغه باندې شو باندې نو پیریا یې پار کړل په ملکونو یو ورته معلومات کوي چې رسې اراده شي دا د نتیجې علاقه والو ته اغلی کې صوبه تهامه حواله کړه چار تهامه کې مکه مدینه او طائف ته ټول پکې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د اور عبادت وکیده او د اور عبادت باندې خلک اخته وو هندستان کې د حکومت رانچنر او داغي عبادت کیده چین او جاپان کې دا لان بغیر بل څه عمل کیده او داغي عبادت کیده عرب کې لات منات وزا سپیر عمل کیدل او ټول دنیا په ګندون کې اخته ګوره دنیا یو خوا وه نبي علیه السلام بل خوا باپ ولاړو مطلق او دا قرآن ویلي ځکه پیریان وایي انا سمعنا قرآن عجبا موږ عجیبه قرآن واورېدو چې ټوله دنیا مخالف ده او قرآن بیان پرې وکړل دی یو عالم هغه پنځپیر ته راغلی او زموږ استاد فرمایل او د دې لپاره راغی چې د شیخ القرآن رحمت الله علیه باندې اعتراضونه کوم منطقي ملاو او چې په اوله ورځ قرآن تلاوه ده نو سوچونه شروع کړل چې تاسو دي په دې مورد چې قرآن واوري ده نو په جړا شي او جړل ځان سره چې دا ذکر دې کې نه سیمه په دې مورد چې کله قرآن واوري ده ما په دې کې طرف ته هغه ورکی ونی می پاره وخت وی قران ایران سوال ته اورم لاله حال تکینا سو پچې وچې ویل چې خدای اکر دې نه مخکې زه وځې نه وې نو واپس لا حالو هغه وخت ته پروتما دا څه شی قران محمد الله علیه نبی او جامو فرما عجیب قران راته ویلي ان سمعنا قرانا عجبا اقتدار بل گزارا سر یوتانا ایلیان قرآن کمان و قرآن بان ایمان باو پر قوم دلال و قرآن و قبیا نہیں دا قرآن نون دے منادی قرآن تا منادی ہوئی لکہ سورت آل عمران آیت نمبر ایک سو ترانوے کروڑوں سپارہ سورت آل عمران ينادي للإيمان جواز كوف طرف إيمان أن آمنوا بربكم لا إيمان عليه فرستاسو فآمنا نمم إيمان الله مگر پر رب الكتاب ومنو او ایمان انترالو منادی دے قرآن کریم منیر کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ کبیر کے واقعات منیر ذکر کئی وې ته لار مکی تا چې مکی ته کله ورسېدم یو چوک دی د مختاری باغی کې یو ځلمې ولا دی یو ځان او مسله کوي او مسله چې کوي او دا وی ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق دا وای چې دا الله نه بغیر بل څه ذمہ دار نشته کامیاب بشي نو څوک راځي کنځلې ورته کوي څوک راځي په کار باندې وي څوک په کار باندې وي څوک په دکان کې وي نبی علیہ السلام به وشي شي کله را پاتې او مسله شروع کی اتن تصفنار تر مرمشوا او نیمه فرما دینی می سره سیدری نا او دا عربو گرمی سخت دا نبی علیہ السلام ولاده چوکی هغه ورځ باندې دکان نه بند شو خلک لاړ کورونو ته نبی علیہ السلام را پاسې د ځان یې ګورو څنګه دی ماشوم رااله لوټه کې وبراوي هغه یې ورکړي هغه مخلاص وینځ هغه په جلا شو نبی علیہ السلام ورته په سر لاس کې خو چې دوی مجاله الله په دې را لګره زما کار هم نه خلک په دا کې اوس په دا کار کوم زه به مسله کوم عجیب په کار ونی کنځلې به کوي زما کار هم دارې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورانو او مونی کوئی ما تاسو ته جدا څوګه ای علی محمد بن عبد الله ما ته ویل شو چې دا محمد بن عبد الله دی نو صلی چوک ولاله بیان کړي زما استاد سمایل ویل کړی ما د مسلې چوک په چراو رسیدم عمرې ته ویل کړم چې هغه دې راو رسیدم یو په خپل پامیر په تر ما چې سوچتا وکړه د دې وجه نه چې نه بیا سره ملامت افکاری سوګنه مو چیرې میکړه ما چیرې میکړه چې خدای دې دې کې توحید چې وایي شی او دنیا ته ورسیدا دا قرآن منادی دی هغه منادی زموږ استادو څومره بدبخت به وي چې د قرآن اواز ورته شي او دې په دار کوي ان آمنو بربکم دا چې ایمان راوړی پر تاسو فآمنا موږ ایمان راوړ منادي د قرآن نوم د قرآن نوم یې مفصل واضح بیان کی مفصل سورۃ انعام کی اللہ فرمائی آج نمبر ایک سو چودہ لکه سورت آل عمران آیت نمبر 103 چې څوک درته وي یو نعمت راواله کنه او ته یې ختی نه لګو دا نعمت ورته شروع کا نعمت د قران میدانونه یاد کړل دا ځان سره یاد ساتي چې څوک وي نو دې راواله ختی نه لګو څوک وي کریم راواله ختی نه لګو دا لا نعمت باندې کولو نو ګرځي دی قرآن باندې الله صابرونو نو ګرځول ادا جمعه چې نبی اسلام با انصاری صحابي او مهاجر صحابي او ولی ورکړه او دوی تاسو ورونه یې درګه وتورو او بي وطن دو په قرآن نو شو آفاده پر قرآن دی پاتې شو او قرآن نو هغه ځکه ورته نکړل او په دې کې ولدی ورکړه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او بل صحابي دی نبی علیہ السلام د امیر ولی جوړ کړ چې تاسو نه شوي راته دا چې ولی او بیا د دوی نه وا هغه ورو ته وایي چې زما روشي وکړو زه به تاسو راځم نیمه وراده زما په خو دي دي دا نه په کې خوخه کا چې کومه نه خوخه شو هغه له طلاق ورته مو چې ته دې شي دا ته په نکاح کما زه زما روشي وکړو زما څومره مال دی زه سره دا مال نیموما دا کور د سره نیموما هغه ورته وروره الله دې ستا په هر حکم کې برکت واچي ما ته بازار وخایا هغه به ځان پوښ کړو بازار ورته وخوځو او لږ وخت کې هغه ځان نه مزوري کړه او ځان یې له کومه کې سمال وکړو وادي وکړو نبی علیہ السلام ویلو یا الرحمن حاضر کړي وي آد الله رسول وی په دې مزدور باندې څو باندې شکرې ډوډۍ ګر په اوخرا څه په اوخرا هغه پر اعلان کو کوم مزدور دې شکرې ډوډۍ وکړه مزدوري وکړه دا صحابه چې یو بل سره مینه پیدا شوه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ جهاد کې شریک شوی دی زلمه له وغه شوی نبی علیہ السلام صادق ور کړی نو صحابه ته ویل چې شوار کې پرې صادق شي ورته وایي او حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خوشی دی بار عورت باندې حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زر خوشی وشتی زر خوشی زر گزارنا زر دادی چې په کلاشن کو په کې مدارې شپې نه شي او زر خوشی هغه وشتی او یو خطا نه وکړي صرف یو خوشی چې دارې په دې څوک کې اوس پر نه وا باندې باندې چې گزارو نو یو کافي په لاس د واقعي کمی لګیدل لکه خان دی واوړ او سوال له شاپ واسطه پریوته او په دې راولې دي نو نبی اسلام تشي نیولې د خاندان او خان دی بلاد کا خان دی باج خلک کوی نه نبی اسلام نه کاندلې چې مستې شوی دی نه نبی اسلام تشي نیولې د خاندان هغه پورې خان دی چې نه کې خان دی واړ دغه شي ته وایي چې اوس نه پورې نشته او څنګه گزارې وکړو وګرځېدې په نعمت الله باندې عمرونه دا څومره وګرځېدل چې په ځنګدان کې مې یو بل خیال ساتي درې صحابه دې ځنګدان یې وي جهاد کې شریک شوي دي دي او بیا ورته راوړي چې څنګه یو لور دې هغه یې ځنیمه ته کې دومره زما دې ملګری لور کوي چې هغه یې ویل هغه دې بل ملګری لور کوي چې هغه یې ویل هغه ولې لور کوي چې هغه دې نه ماته هغه روح ته لري دې پیر له جناب ته داغه نه مرتلې او دې له جناب ته داغه نه مرتلې او فزان یې څنګه تیر کړه او نو کې څنګه تیر کړی پامنګي غواړه کړ دا چې موږ ورغلل دا وروري په مال دولت تا نه په باچې او په کرسي را دا په قران جوړ شي او په قران چې وروري جوړ شي هغه یو بل قرباني کی نه په مال پاک په وای نه په دولت باندې باز دا کوم بنعمتي اخوانا الله ذات یې چې راځي کړي دې کتاب بلا په د پاره د کار ټول ذات ور میزان د پاره د ټول د ټول کتاب دې دا راواز نه خپل عمل ته ولا خپل عقیده ته ولا نه دا هر څه د پاره ټول شته ټماټر کا ټماټر کا دې ماغه مو یو کله رااله یو دړې وکړه یو سیر وکړه کیلو وکړه د دې پر اخلي ناو یو تعالی د ګورا اخلي وداو تعالی هر دې ته نه کیږي په انکار خپل عمل او عقیده نه تعالی الله او رسول کتاب را لګره او دې باندې نه تعالی ور کتاب را واره چې تاسو یې تعالی په ذکر دي پامپلیټ په ذکر دي چې راځه دا به کوم په دې په خپل عمل وکړم نه نه قران ته الله کو ویلې میزان ورته ویلې الله الذي انزل الكتاب الله ذات جنانی کرے دی کتاب بلا تیر پر اسکار کل بات والمیزان او دسول کتاب کتاب سننا کلی تیر بیون بلو تننا زبی آزن یاکی دا کتاب او سنت زما کسوټی دا پدې باندې ما کرا کودا او تلل او معلوم یې کړم چې زرګر سره کې تاسو جاری کسوټی و سره هغه په کله دا اوسره در معلومه نو قران پر आवाज نه اتی باندې ځان وکړه او چې پوهه شي په ځل کې نو تا دا واس معلوم شي کله به معلوم شي سره به معلوم شي آج به پیژنې تب منافق پیژنې مشرک به پیژني بدعتي به پیژني مسلمان به پیژني دا به ته قران دی او چې کله قران دې ته په قران کې شنه دی واچولې دا ته ټول دنیا بیا ښکار شي وما يدريك سبت دتاتا لا تزاد قريب ټول کتاب راوا نه څه قیامت در باندې راغی وي او ته به دې ستې لاشي دا کینا بنا هر لاشي هیڅ ورته ملا نشي روایت نه امر بشي ګره دا موږ د قران اوس بل ایمان حکمت نزول د قران حکمت نزول د قران چې قران نازل شوی په دې کې حکمت څه دی حکمت د نزول د قران دا خلق بسرنی د تیارونا د شرک د تیارونا د بدعات د تیارونا د ایمان رڼا ده دا د قران د نزول حکمت ته او دا قران په خپل ذکر کړی دی لکه سورۃ ابراهیم آیت نمبر 1 یا د سورۃ پارا سورۃ ابراهیم نو ټول تیار وه خلکو ته پته نه وه او چغې والې چې هغه وي کومونه ظلم کېږي خلاص مو کوي څوک نشته چې خلاص مو کېږي د ظلمونو نه نو یو سړی ولاړ دی او هغه سره راناغه مخې ته چې ګوري نو دیوان دیوان ولاړ دي هغه نه پوهېږي ښي طرف ته چې ګوري کي دلان دي ګټ طرف ته چې ګوري نو زمري دي رسو چې ګوري نو سپي غاپي یو طرف ته لار نه کېږي حیران او پریشان دی چې کوم کما سر نیولې دی چې په کوم طرف باندې لار شم چې مظلومان نظار پروسما دا مظلوم قوم خلاص کوم د ظلمونو نه دا کوي لاس وال لتی والی چاله سوپر کو چاله لتا ورکړه او کومې په ډانګوالو او هغه ته دې دې مسلمان له ځان دا ورسو خلک را زمون نه خلاص کړ چې پوری نو دې تور تیار کی دا شیخ القرآن رحمت الله علیه ولالو یو باندې ناکاره پیرانو مليانو بل باندې ناکاره حاکمانو بل باندې ځمکې دلانو او سپیو غفل ورپسې هغه مظلومان او یتیمان سره ظلم کیده مختلو سره ظلم کیده دا ملنګان او دا پیران په مسلط وو چا چې قلمونه وړل او چا چې عزت لوټاو دا ځان راوځو او دا ظالمان چې وشړل او لري کړ دي لاړل هغه ظلمونه غریبانان خلاص شو بغیر د استاد نه چا جنازه شو چې کوله ملنګ به راغی خو چې ملنګ به دې نه ورکړی نو ډوډۍ به دې نه شوه خوړلی داسې تیارونه خلک راوکړ دا دي کتاب کتاب انزلنا الیک دا کتاب یې را لېږلی موږ دې لره تا ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره چې بعضې خلکو لره د تیارو نه رڼا ایمان ته ای په مور لګېدلې وي خو دا هغه خلکو نه چې هغه بیمارانې راتلی نه شي لرې زنانه مې نه شي راتلی لرې سړي مې نه شي راتلی چې نږدې وي او هغه قرآن ته راغی نو د هغه دوه پیدې وشوې یو خو قلمونه اخلي ملایک ورته وزرې غواړي دویم د قرآن په هغه برکاتو کې چې صدا شو ویتبعون احسنه تابعداري کوي د قرآن د قرآن اولائک الذین هداهم الله دا کسان دي چې ذات کړې دي د الله اولائک هم اولو الالباب او دا کسان هم دي عقل مند عقل مند دي هغه دنیا پرست ویلي عقل مند دي هغه انجینیر ته ویلي عقل مند دي هغه چا ته ویلي چې قرآن نه کېناست الله تعالی د عقل مندي وګوره هغه خلک هغه سرمایدار مالدار هغوی د نشي ګولۍ استعمالوي چې خوب را راشي د زړه سکون راته ملاو شي په هېڅ ورته ملاو نه شو د قرآن هغه طالب قرآن ته ناست دی او خوب له جوټي ورکوي او خوب له جوټي ورکوي په ګرمۍ نه دی په یخنۍ نه دی په تنده نه دی قرآن ته ناست دی دلا خوب ورځي او کله چې پرې خو دا نو دې سره دې سره نه پاړي په دې یا خبرې کار مزمن باندې وسوي څنګه با د سر لاندې کی او کو په ورځې او ورځې با دا څنګه یې لاوي واولائک هم اولل الباب دا کسان کومې یا تل مندران قرآن کا واقعہ ہونے کی سوچ کا شاہ قلمت شاہ اللہ تعالیٰ نصیب کی د قران مطالعه کوا قران کې سوچ او تدبر کوا زمون استاد فرمایي شیخ القران رحمت الله علیه هغه د قران مطالعه کولا تیر سورۃ یونس پد میاشت کې هغه مطالعه کړی دی او قرآن کې به ورته راځي کتل تفسیر نه کتل قرآن کې به کتل راځي او د دې به نه ټول راځو شپږ میاشتې کې او د ماستان په وخت د انتظار موږ کوو او ټول شپه مناس په دې کې به کوښښ کوو تاسو به ترین انسان او اوس هم خلک یې هم خلاصه قرآن لیکلا مې خلاصه وخت کې راځم اوس خو خلاو کې زره دبل کتاب نو کتاب یې کې موږ به خپل دې ویډامه یې کړې ها نرشه د خپل کتاب لیکا خپل خلاصه لیکا خلاصه وخت ګران ما شیخ رحمت الله علیه وو او ټول شپه بناس وو او قران مطالعه کولا د قران هغه مو دی راوړل ته مشهور هغه چې سپو ته ورغول شیخ وو کړه کړه ویلي ما د قران ما د ما برداشت اوس خو پیشي څنګه انداستم د قران هغه مو دی راوړل ته او هغه چې ما سپو ته ورغول او کړه کړه ویلي باطنمن سره به واخلي دا کمال قران کریم د تدبر طریقه دا شی خو دی وا تفسیرونه کې دا چې په تاسو ملال نشي یو عالم او یحیی نومي مولانا یحیی اوس په کویت کې درس کوي د نورستانو او د مدینه یونیورسيټي نه فارغ وو هغه یو ځل مدینه یونیورسيټي کې د جلسه مقرر شو د ټول ملکونو نمائندګانو عالمانو راغلي اول یو تقریر کو او بیان به کو زه په یو کوټ کې دا چې ناس کومه هغه عالم وي مولانا یحیی هغه ما نسوار کول نسوار مې چوری دی او هغه څومره نسوار مې کول ناس کې مې یو کوټ کې راځي اواز یو کو ناظم د سټیج او شیخ یحیی ابو صافاتی او بیان وکړي چې دا نوې واز په ما خپل را ماتې شوې فلا او پوسټري ګڼه کې دا چې رواني مو نسوار مو چې ولي او دا کوم چې نسوار په اوسه کې راځي هغه اوس په چل کو کومه نه په چل مو سره کو د دې نه راوي ستل او په کډ باندې کړو حلال مکه نو د دې ما چې نو د دې ما موضوع ما څنګه معلومه چې څه موضوع را کړی دا چې کله څه کول چې په کاغذ کې لیکلي چې د قران د مطالعې طریقه بیان کړه چې دا مې کله ولیدله دا مضمون وه نو دعاګانې مې شروع کړې چې حضرت شیخ القرآن الله دې درباندې رحمت وکړي الله دې فضل منور کړه د قرآن د تدبر ته یې هم د تعال ښودله وي شروع مې وکړه په هغه کې شروع مې وکړه د قرآن خلاصه مې ولیدله د سورې فاتحې نه والا د ورناسه پورې چې فاتحه کې څلور مضامین ذکر کوي توحید رسالت صداقت قرآن ایمان د آخرت او پھر اس بات ہے نبا میرا کہ بقرہ کی ضرور مزامین ذکر کئی توحید رسالت جہاد و انفاق ضرور اسی لئے آل ایمان کی ضرور مزامین ذکر کئی او اصول جماعت ذکر کئی صورت نساء کی اسلام معاشرے معاہدہ کی ضرور مسئلے ذکر کئی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد قیاس کی شروع کا دو ناظر تو لکور قرآن خلاصن بیان کا بیان اصول قرآن شروع کر جو قرآن نجات اثر خطاب کئی نو هغه کسان بیان کړل او بیا مې بیان شروع کړل چې لا یتم رجل بصیرا حتی یعلم اربعا باربعا لاربعا کاربعا شروع مې وکړه چې دا مې کړه بیان کړل یو مې کړه بیان وکړ را کوشي ما ټول علماء د ټول ملکونو را راتاو شو او ما ته وایي چې په دې کار په دې باندې تاسو را مطالعه کړی دا په دې مضمون باندې او څومره کار دې کړی امام دې ما مطالعه دې لپاره نه کړی په پاکستان کې عالم دی زموږ شیخ وو هغه طریقه د قران هغه دی ودا طریقه په تفسیرونو کې رښتا او زمانہ ته وي وی ټول راته کې چې دا طریقه موږ ته وایي دا طریقه موږ ته بیان کړه او په دې شو کوم چې پاکستان ته راشي اول د زموږ عاشق د دنیا نه تللی وي دا طریقه خو د لګي د قران د تدبر دا قران طریقه دا یو پنځیر کې د کیږي او پنځیر د شاګردانو نه دا بل څوک نشي ښودلی بل چا که ښودلی نو تاسو ته به ښودلی وی بل چا ښودلی څوم د سیګونو ورته پکار دي او صرف د سقاط میدان کې به یې دی او خاتمه یې پې کوله او سقاط به یې په کنټروله کوله رسم و رواج کې خلک ورسولي وو اولئک هم الالباب دا کسان هم دي عقلمند دا د قرآن د حکمت طریقه قرآن کریم اوس هغه کارونه ذکر کوي چې هغه کې د مشرکینو او د مسلمانانو اتفاق دی هغه اتفاقي کارونه چې مشرکان او موحدین پکې متفق دي هغه کارونه څه دي یو خبره پای کې دا چې خالق دی کل شی هو الله مشرک هم الله ته خالق وي او مسلمان هم الله ته خالق وي لکه سورۃ زخرف بیزیشتم سپارا آیت نمبر نو دو اصول سکالی مختصر وینا ذکر دا دو کالا تفصیل کر بیان شو اول کار باندې ډیر تفصیل ورس باندې کم څه کار سره کوي سورۃ زخرف کې نشته چې پارا آج نمبر 9 مشرکم الله تعالی کوئی لا يقولون الله لا يقولون ما قام قام وخلقهم العزيز العليم پیدا کړی دی نه غالب کوی بادشاہ مشرکم دا وشدا غالب بادشاہ پیدا کړی کوی بادشاہ پیدا کړی خالق ورته وی عزیز ورته وی علیم ورته وی وګوره مشرکی ورته وی مسلمان ورته وی زه خونه په الله کوي زمکه اسمان الله پیدا کړی نور اوس په مو الله تعالی کړی دا مشرک عقیده ده او دې زمانه مسلمان وایي چې ورشه بابا لا بابا دربار نه کانه را او پیډه ورته باران شي هغه به چې باران الله وایي نور په مو الله تعالی کړی دغه دې دې علاقه کې د پنځیر علاقه باندې زموږ استاد محترم فرمایل ویدل د ډېر زیات باباګان خلکو جوړ کړي وو او یو بابا د ورته ویلي چې ډېری بابا وو د جارې بابا وو او دا د پنځو پیرانو زیارت وو او ګڼ زیارتونه او ګڼ باباګانو او دا یې دپاره جدا جدا مال دپاره د رشکې بابا او خلکو بلاګان راوړل د باباګانو چې د ورته چې باران شي دا زیارتونه او دا ګرځولي والے ها لا لا ختم شو درګاونه خالی شو خلک وی پنځپیان څو کړل وای دا یو کړل چې درګاونه خالی کړل او جماعتونه د قران دې خلک کینول دا یو کړل چې باغې دې اسلام نه بچا جنازه نه شو چتولې لاسونه راغلو هغه دیږي هغه شي دیږي هغه ختم شو هغه ارته هغه نه دنیا د غیر الله منفي ختم کړی خلک دې دا غلامی آزاد کړ دا یو کړل ورته تا چې څه وکړل هغه دې وکړل اقتدار دې وکړ اقتدار دې نه دی او کونټیا دې شاعت باندې څه وکړل هغه وکړل غریبانه دې ظلمونه خلاص کړل هغه وکړل او لا اوچت مقام ورته په دنیا کې نن سبا چې څوک د قران درس کوي نو کله هغه ډلې والي دا په پښتني د قران درس کوي دا الله کتاب یې راوړیست او خلکو ته وی چې په دې نجات دا د الله کتاب دی دا راواز نه په دې باندې بخلاص شي دا یې مشرکان با تکلیف چې الله تعالی لکه دې څه چې ان کبو دا نه مرته ذاتي فإذا ركبوا في الفلك کلا چې سوار شي کشته کې دا ورته مخلصین علی الدین رابر الله را خالص کوم چې الله نه بدل نه کی چې کله چې په راشي دی وی الله نه مدد شي الله راو رسیږي او دې زماني مسلمان حافظ رشید والے او بچار بچوا اللہ تعالی دعو اللہ رابد بے اللہ مخلصین لہو دین خالص کرو کی اللہ لابد نبی دارنگی صورت روح دی پسی صورت تے آٹھ نمبر تینتیس بیا کلا چې وسوي دوی دا د خپل طرف نه مهرباني اذا فريق منهم من الدين يشركون نا صاحب یو د عادتینا د خپل رب سره خلک اقتدار کوي پر رب سره اقتداران جوړي دا په پلانې بابا له ټول وې اقتدار نه کوي دغه دې چې الله ته وي دا یې مشرکین وا حاجونه کول ابو جهل دې په څه څه کې وی اچي کې وو ابو جهل اچي کې حضرت الله دې تواب هم کاو او قراتونه به کول ابو جهل په خپل لاس باندې ګلاس نیولې او دغولو کې او جام نه به قرات ورکاو ځکه عربو کې وی قرات څه نه وو قرات کې ان ته په په تکلیف باندې دې په دې ملاوي هغه ما قراتونه کول لکه سورته توبه آیت نمبر 19 ده مسجد حرام د بیت الله امارت یې کاو موږ چې کله جماعت جوړونو کاته موږ شي او د پاسه د دادر غوړې دی وی یا پاتل کوم پیدا کړی شنه په دې کو پاتل کو کوته او یا چنده راته یو مخروج یو چندې غواړو جماعت جوړیږي د خپل کور جوړیږي یو پیرخانه نو په هغه کې به جامې بدل کړو حج به کاو چې دا چا پیرخانه نو په بربند به حج نه کول د یمن نه قبیله را روان و دو ټول نکان مې مخکې کړی دا ټول نکان څنګه د چا چرن پوری را راواز صفای دغه هغه په سینه بلغم نه او دا نه چې سپینې نو دا هغه صفا نه دا څنګه غواړي چې اکثر پوری د دې یو نه وټوري او رنګ پیدا چې پوری چې سره سم نیونه کوي عاشقان